فدی آیات مبارکه کې اهل کتاب ولا دارنګ عام کافر له دعوت ته تاسو د صحابه کرام رضی الله عنهم پشان ایمان راړی نو آیات دلیل دی په فضیلت د صحابه کرام باندې چې معتبر او صحیح ایمان د لپاره معیار دا ایمان د صحابه کرامو نه دا الله په نیز باندې به یو ایمان ال قبول وي اداسي ایمان وی لکه څنګه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مرګ وروړو نو په ایمان کې صحابه د نور امت لپاره معیار دي فإن آمنوا دا آیات مشکل آیات ته د دین ظاهرا دا معلومیږي چې دا الله رب العالمین د لپاره مثال شته ذکر فین آمنو بمثل ما آمنتم به معنا او مقصد ظاهرا دا چې جوړیږي کچری دی ایمان راوړو په مثل د هغه چې تاسو په ایمان راوړې صحابه کرامو په چا ایمان راوړې په الله باندې نو د الله د فار مثل شته ظاهرا دا اشکال راځي نو امام نصفی رحمت الله علیه وی چې آیات ظاهرا مشکل دی دا چې معلومیږي چې ګنې الله د فار مثل دی تعالی الله عن ذلک الله د دین پورته دی او چې شان نه په ایمان راوړو دوی هغه چې تاسو په ایمان راوړې امام راغب رحمت الله علیه په مفردات القرآن کې وایي چې د مثل نه مراد عین نه عین ایمان د صحابه کرامو اصول کې د هر کس ایمان دا غو پورې قائم نه او دا غو صفت ته چې څوک به نصرانیت او عیسایت دین کې داخلي نو نو دین سوارا او عیسایانو یو خاص یو رنگ مقرر کړو چې پاغي کې به دې رنگ کو به لامبونو او بیا به وی چې اوس خالص او پوخ نصرانی او عیسائی شو تفسیر مدارکم ذکر کړی چې کله به دې نصارا او بچی پیدا شول نو خپل ماشومان به پزیل رنگ باندې رنگ کول او پرنګ کې به غفا ورکاو بیا بدای وی چې الان صار نصرانی الحق اوس به په حق نصرانی وګرځیدو نو الله رب العالمین مؤمنانو له حکم کو انور رنگونه پرېدای د الله په دین باندې ځان رنگ کوي او د الله دین نه تعبیر په صبغت او رنگ سره کړه په دې ځای کې د مشاکلتن ویل شي لکه دو سیزونه ذکر وی نو د یو اغنوم دی بل لور کې د مناسبت د وجنا صبغت الله دا منصوب به بنا بر دی چې فعل ناسب محذوف دی ابو البقاء عقبری رحمت الله علیه په تفسیر املاء ما من به الرحمن کې وایي اتبعوا دین الله یا علیکم دین الله مخلصون په معنا د موحدون سره تفسیر مدارک وای نحن له موحدون مون خاص دی الله له بندگی کون کیو دبل چا بندگی نه کو نو خاص پر الله مو ایمان روړې تاسو هم مشرکان یی او په دې کې رد دې په دې باندې چې په خپل مشران او آبا او اجداد باندې فخر وکوي په خپل عمل باندې خلاصې دې د بل په نیک عمل نه خلاصيږي یادا تکرار د دې لپاره چې مخکې آیات کې د دې مشران انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام ذکر شول او په دې ځای کې د دوی عام مشران ذکر کیږي د انبیاء او علاوه دارنګ مخکې آیات کې ردو په دې داوه چې دوی موږ له بده مشران او فعمال خلاص او نجات ملاو شي نو په دغه نظریه او عقیده ورلره کولو چې دا غي ځان لا عمل دی دا غي اجر به ورله ملاويږي او تاسو ځان لا عمل دی دا غي بدل بدل ملاويږي او په دې آیات کې رد ده په فخر بالانصاب د مشرانو په نسبونو باندې تاسو فخر کوئ ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تاسو نه کړی شي په بار دا غسکه چې دای کوم عملونه کول وصلى الله تعالى على خير خلق وعلى آله وصحبه